السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بشک د آسمانو او ځمکې په پیدایشت کې او د شپې ورځې په اختلاف او هغه بیړیو کې چې سمندر کې هغه څوړي چې خلکو ته ګټه رسی او هغه اوبو کې چې الله له آسمانه راتوی یعنی نازلی کړي او ځمکه له خپل مړینې وروسته پرې ژوندی کړي رسول الله لا شریعت زغ راډیو یاوي چې می د ژوند مرحله د عبد الله ابن صائب رضی الله عنه روایت ته هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خپل مسلمان ورور ته دی دومره مقدار تکلیف هم څوک نه ورکوي که قصدن وي یا د مسخرو په طرز وي چې د هغه سامان ورڅخه پټ کړي د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی مینا فطری شهیدان غلطه ګلونه دي مینا فطری شهیدان غلطه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې یوویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د هلمند ولایت په نوزاد کې ګډ دښمن د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه شهیدان دوه کورونه او یو مسجد یې ویجاړ کړل د بدخشان ولایت په شهر بزرګ کې پوسته فتحه اووه تنه پولیس مړه او ژوبل شول د فاریاب ولایت په قیصار کې خپل منځي جګړه کې د ګارنیزون د قومندان په شمول دوه تنه قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د سمنګان ولایت په دره صوب کې دوې پوستې او څلور غټ کلي فتح شول. ژوندی د هر یو دښمن مړه ارزوګانې شي. اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اړوند د بر نوزاد په سیمه کې امریکایي یرغلګرو د خپلو لاسپوڅو مزدورو سپېشل فورس عسکرو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله. پرون غرمه په دښمن د مجاهدینو له لوري وسلوال بریدونه ترسره شول دښمن بیګا شپه دوولس بجې په سیمه کې د وحشت په ترسره کولو وروسته بیرته تللی دی. د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالاني په سیمه کې بیګا شپه نهه بجې د مزدور دښمن د عملیاتي قوې دوه تنه اجیر عسکر یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت په مرجه کې یو مزدور پولیس ووژل شو. همداراز په یاده ولسوالۍ کې یو بل عسکر د دراسکو په مټ قتل شو. د ید ولایت په ناوا کې مزدور اربکی ووژل شو. همداراز په نادالي کې یو مزدور عسکر وژل شوی دی. یو بل خبر وایي چې په سنګین کې یو مزدور عسکر د لیزر په مټو ووژل شو. د بدخشان ولایت د شهر بزرګ ولسوالۍ اړوند داونګ سیمه کې د دښمن په پوستو بریدونه پیل شول چې تر سختې جګړې وروسته د دښمن پوسته په مکمل ډول فتحه، درې تنه مزدور پولیس ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان دي. همداراز پنځه کلاشینکوپونه، یو راکټ، یو میل پیکا، یو نارنجک او یو شمېر نور مختلفو نوعو وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په مرکز کې د مزدور دښمن ترمنځ نښته رامنځته شوه چې د ګرنیزون د قومندان سید محبوب الله په شمول دوه تنه مزدور عسکر قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د شیرنتګاب ولسوالۍ اړوند د فیض آباد په سیمه کې د مزدور دښمن په ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله ټانګ په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز په یاده سیمه کې له مزدور دښمن سره تر یوه ساعت پورې جګړه ونښته چې دښمن ته پکې تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ د مرکز څخه کرم کاریز ته روان اکمالاتي کاروان په دوو شوبلو د خښ کړای شویو ماینونو په مټ غبرګې چاودنې ترسره شوې. د چاودنو له امله د دښمن دواړې شوبلې ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شاه ولیکوټ ولسوالۍ اړوند د اندړانو په سیمه کې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د دوو ویشتونکو ماینونو په مټ درنې چاودنې ترسره شوې چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول او په ښورابه کې د مزدور عسکرو په رینجر د ماین درنه چاودنه وشوه. د سمنګان ولایت د رئیسوپ ولسوالۍ اړوند مسود سیمه کې مجاهدینو د شریرو اربکیانو پر مرکزونو او پوستو کارنده بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې تر لږ مقاومت وروسته وارخطا دښمن له سیمې وتښتید او د دوو پوستو په ګډون څلور کلي چې شاوخوا دوه زره کورنۍ پکې ژوند کوي په یوه مخیزه توګه د شریرو اربکیانو له شر څخه پاک او د مجاهدینو تر واک لاندې راغلل. له بدخشان څخه ترلاسه شوي خبرونه وایي چې تېره ورځ یوه بجه په درای خمبک کې دښمن هڅه کوله د مجاهدینو په سیمه عملیات وکړي. د دښمن یاده هڅه د مجاهدینو له سخت غبرګون سره مخ شوه چې په پایله کې دښمن د غاښ ماتونکي ګوزار په خوړلو بیرته شاتګ ته اړ او له سیمې وتښتید. په دغه نښته کې دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی خو دقیق شمېره په اړه یې لا تر اوسه د باوري لارو معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کابل ولایت د خاکي جبار ولسوالۍ اړوند عبدالله خیلو سیمه کې د ګوډاګي دښمن په عسکرو سخت بریدونه پیل چې تر کابو یو ساعت پورې یې دوام وکړ. د مجاهدینو لخوا د ترسره شوو دغو بریدونو په نتیجه کې د دښمن دوه ام بي ټانګونه ویجاړ او ګڼو مزدور عسکرو ته مرګي ژوبله واوښته. د کابل ولایت د قره باغ ولسوالۍ اړوند بګرام ته پر غځېدلې لار د باریکاب سیمې د خروټو له چینې سره د مجاهدینو د مزدور ادارې د پولیسو په موټر برید وکړ. په دغه برید کې کمینوالو مجاهدینو د دښمن موټر تخریب کړی او دوه تنه پولیس یې وژلي دي. د لوګر ولایت د مرکز اړوند رای غوشي سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتي شبکې په موټر برید ترسره کړ. د ترلاسه شوي معلومات له مخې دغه برید کې د دښمن پلډر موټر ویجاړ شوی او پکې سپاره د استخباراتو دوه جاسوسان هم ځای پر ځای وژل شوي دي. او په محمد اغا کې د برید له امله دوه تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خوست ولایت سېپرۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ګوډاګي دښمن مزدورو کمانډویانو چاپه وهلې او د چاپې پر مهال یې بمبار هم کړی. د وحشي دښمن د دغه بمبار په ترڅ کې پنځه تنه عام ملکیان په شهادت رسېدلي، دوه تنه ټپیان شوي او لس نفر د مدرسې استادان یې د اسیرانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د خان شمولزي کور ته څیرمه پرون غرمه دولس بجې د کندانۍ مین په مټ یو اجر عسکر ووژل شو همداراز بیګا ماښام اته بجې د کاکړانو په سیمه کې د پوستې دوه تنه اجر عسکر د لیزري وسلو په مټ ویشتل شوي او ځای پر ځای ووژل شول د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د ټکیر د زنجیر پر پوسته بېګا ماخوستن نهه بجې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې دوه تنه اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شول او په سیرو کې یو مزدور عسکر د درسکوب په مټ قتل شو تېره شپه لس بجې ګډ دښمن د پروان مرکز اړوند خلازیو سیمه کې غوښتل چاپه ووهي خو مجاهدینو یې په وړاندې توند غبرګون وښود او د دغه وسلوال غبرګون په پایله کې د مزدور دښمن یو کمانډوي عسکر مړ او څلور تنه نور ټپیان شول. جګړه د ځپل شوي دښمن په ماتې سره پای ته ورسېده او دښمن ناهیلی له سیمې وتښتېد. د فراه ولایت د مرکز اړوند د سر د غونډۍ په سیمه کې له پوستې څخه د مزدور ادارې د ملي امنیت په نامه د جاسوسي شبکې غړي د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تېښته ولاړل. همداراز د بکوا ولسوالۍ اړوند د نیک محمد د پمپ په سیمه کې بیګا شپه وحشي دښمن د ملکي خلکو یو سرای بمبار کړی چې له امله یې سرای تخریب شوی او خلکو ته دروند زیان اوښتی او په فراه رود کې یو مزدور عسکر ووژل شوی دی د بادغیس ولایت په قادس کې یو تن عسکر مجاهدینو ته تسلیم شو او په بکمري کې یو مزدور اربکی ژوبل وسله یې ولجه شوه د ارزګان ولایت په چارچینو کې دوه تن عسکر د لیزري وسلو په مټ قتل شول. د پکتیا ولایت په مرکز کې د پولیسو په اکاډمۍ توغندیز برید وشو. د لغمان ولایت په علیشنګ کې رینجر ویجاړ دوه تن عسکر مړه او ژوبل شول. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د یو مبارک حدیث مفهوم دی چې هر زیږیدونکی ماشوم پر فطري ایمان دنیا ته راځي چې بیا یې مور او یا پلار یا یهودي کوي یا یې نصراني کوي او یا ترې مجوسي جوړوي له دې نبوي حدیث څخه دوه خبرې واضحې معلومیږي یو دا چې هر ماشوم فطرتا سالم او مؤمن زیږي دوهم دا چې د ماشوم د راتلونکي ژوندلارې او عقیدوي سرنوشت په تعین کې د مور او پلار تربیه اساسي نقش لري له همدې ځایه ویلی شو چې د نوي نسل سالمه تربیه او راهنمایي د والدینو او مشرانو هغه مسؤلیت دی چې که یې ترسره نه کړي نو د کشرانو د ګمراهۍ او بېلارۍ له پړې څخه هم ځان نشي ساتلی د نوي نسل او کشرانو سالمې دیني او فکري روزنې او اخلاقي تربیې ته توجه هر وخت مهم کار بلل کیږي اما کله چې یوه مسلمانه ټولنه د کفري اشغال په پنجو کې ښکیل وي اشغالګر د ځوان نسل د بیلارۍ او له خپلو اصولو او ارزښتونو څخه د پردي کولو لپاره منظم پلانونه عملي کوي د ځوانانو د عقیدوي انحراف، بد اخلاقۍ او فکر بدلولو لپاره هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په اندازه پیسې لګوي او له خپل دین، فرهنګ، ژبې، عاداتو او ارزښتونو څخه د بیزاره کولو لپاره یې ډول ډول پروګرامونه تطبیقوي، په داسې حال کې خو د نوي نسل آګاهي، فکري تنویر د ټولنې د مشرانو او پوهانو تر ټولو ستر او مهم مسؤلیت بلل کېږي. هغه مسلمان ملتونه چې د نولسمې او شلمې پیړۍ په استعماري دوره کې په کلتوري لحاظ د اشغالګرو په رنګ ورنګېدل خپل سوچه عقاید عادات او ارزښتونه یې هیر کړل او د اشغالګرو لخوا په تپل شوي اجنبي کلتور کې ذوب شول د دې یو مخیز سقوط اساسي عامل یې دا و چې د ټولنې رهبرانو مشرانو او باخبره قشر خپل نوي نسل ته خپل اسلامي فرهنګ په سمه توګه تشریح نه کړ او نه یې هم پردی تپل شوی فکري استعمار د یوه خطر په حیث ورمعرفي کړ چې په نتیجه کې یې نوی نسل له مسلط پردي کلتور څخه رنګ واخیست او خپل دیني او کلتوري اصالت یې بایلود د افغانستان په مؤمن ولس دا د الله تعالی خصوصي فضل او کرم و چې د پخواني استعمار له دورې یې ژوندی او سالم راویوست او ډیر د شکر ځای دی چې زموږ عام ولس لا هم خپل سوچه اسلامي عقاید عادات او فرهنګ لري تر ژبې او لباس پورې د ژوند ټول معیارونه یې خپل دي خو زموږ د هیواد اشغالګر هڅه کوي چې د خپلو تبلیغاتو نمایشي پروګرامونو او ډول ډول د سیسو څخه په استفاده زموږ نوی نسل له خپلو ارزښتونو او معیارونو څخه پردی کړي د ولس ځوان نسل دې د اشغالګرو له ګمراه کوونکو دسیسو خبر کړي ترڅو ځان ترې وساتي خپل دیني کلتوري اصالت او سوچه فرهنګ دې نوي نسل ته تشریح کړي او د پردي بدمرغه فرهنګ بدۍ دې ورته بیان کړي ترڅو مو نوی نسل په خپل هغه اسلامي فرهنګ ژوند ته دوام ورکړي چې د دنیا او آخرت د کامیابۍ درنښت او سعادت